من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويسألونك عن ذي القرنين تاسو ویلو يهود رسول قریش ته ویلو چې تاسو د پیغمبر نه تاسو کې چې هغه کس څوک چې د مشرق نه د مغرب پورې او د شمال پورې په ټوله دنیا باندې حکومت کړی دی او ډیر خسړیو دا غو واقع راته بیان کا نو الله دا آیاتونه نازل کړو ويسألونک او دا خلق سوال کوي ستانه عن ذل قرنین په بار د ذل قرنین کې ويسألونک او دا خلق سوال کوي ستانه سوک کده دینا يهود واخلم سیدا ځکه اصل سوال چې خودلی او قریشو ته نو چا وته خودلی او یهودو او که د دین مراد قریش والیم سیده ځکه چې ډارک پښتنه خو قریشو کړی و و یسالونک او دا خلق قریش سوال کیستانه عن ذل قرنین په بار د ذل قرنین کې پخوا یو سړی تیر شوی دی هغه ته ذل قرنین وی خاوند د دوو قرنو قرن یو معنا راځي قرن خپل معنا د خکر قرن په معنا د طرفونو سره راځي طرفونه چون کې د د دنیا د یو طرف او د بل طرف د مشرق او د مغرب د دواړو طرفونو حکومت کړی دی دا یو څو کسه تیر شوی دی چې په ټوله دنیا باندې دوی حکومت کړی دی دوه پکې مسلمانان دی یو حضرت سلیمان او یو دا ذوالقرنین نو چون کې د ماوی د مشرق او د مغرب د دنیا د دواړو طرفونو حکومت کړی دی د دې وجنه د خلک وسوي ذل قرنین خاوند د دوو طرفونو ځنې دا وجه وایي چې قرن په معنا د کمسه سره هم راځي دا خزه نه کوي کوسه د سر پرخیو او په سفر کې خلک سر چې دی هغه کمسه کوي ببرې نه پری دی بیا پکې گردون راځي یو کمسه یو طرف ته او بل کمسه بل طرف ته نو ځکه د تخلق سوی ذل قرنین سوک دا وجه وی چې نه د د سر په یو طرف هم زخم و په بل طرف هم د زخم چاپه وه دا داسې ښکارېده لکه د ښکرو نو ځکه ده ته ذوالقرنین وایي نو دوی سوال کوي ستانه په باره د ذوالقرنین کې دا ذوالقرنین کومه زمانه کې تیر شوی دی یو مشهور ذوالقرنین دی چې دا کیسو کې تاسو وایي چې دا ذوالقرنین او دسې باچا او دسې باچا او دارا باچا سره جنګ وکاو بیا غ دارا له شکست ورکړه دا مشهورې کیسې دي دا د عیسی علی السلام نه درې سوه کاله مخکې تیر شوی دی خو دغه ذوالقرنین بالاتفاق کان کافرا دا ذوالقرنین کافر او په کافرو کې بیا آتش پرست او آتش پرست او دا دلته چې ذوالقرنین دی نو صرف د دخو په نیکوالی کې په دیندارۍ کې شک نشته دی شک په دې کې دی چې پیغمبر وکنو د دې وجه نه دغه درې سوه کاله چې کوم مخکې ذوالقرنین تیر شوی دی دا ته مراد نه دی دته خلک ذوالقرنین یونانی هم وی ذوالقرنین رومی وته هم وی دا یو غټ کافر تیر شوی دی ارستو هغه ارستو د وزیرمو دا ته مراد نه دی نو دا وی کم دی وی دا د ذوالقرنین نه د دې ذوالقرنین نه 2000 کال مخکې د ابراهیم علی السلام زمانه کې دا تیر شوی دی او د ابراهیم علی السلام سره په خانه په دغه کې په مکه کې ملاقات هم شوی دی دا ډیر لوی هستی و د وی وزیر چې دی حضرت خضر او دا صالح او دیندار او نیک خو بل اتفاقو شک په دې کې دی چې دا نبی وو او که نو بعضې خلک ورته نبی وایي او عام خلک ورته نبی نه وایي ویسألونک دا خلک سوال کوي ستانه عن ذی القرنین په باره د ذوالقرنین کې قل ته وته وایا ساتلو زر دې چې زبا اولولم علیکم پتا سو باندې منه د دغه ذوالقرنین نه ذکرن بیان د ذوالقرنین کیسه به درته بیان کوم د هغې بیان به درته وکم ساتلو زر دې چې زبا اولولم علیکم پتا سو باندې منه د ذوالقرنین نه ذکرن بیان ان مکننا له یقینا من قدرت ورکړو هغه ته ان مکننا له یقینا من قدرت ورکړو هغه ته فل ارض پزمکه کې مطلب دا دی حکومت می وته ورکړو چې دا څومره آباد ځمکه ده په دې ټوله آباد ځمکه باندې د حکومت کړی دی و آتیناه او مونږ ورکړیو هغه ته من کل شیء د هر یو شینا سببا سبب د کوم شینو چې د حکومت په چلولو کې ضرورت وو دا غټول شینو د حاصلې دو می ورته سبب ورکړیو و آتیناه ورکړیو مونږ هغه ته من کل شیء د هر یو شینا مراد د هر یو شي نه هغه شی دی چې ماوي د حکومت په چلولو کې هغې ته ضرورت وي موږ ورکړی او هغه ته سببا سبب څوک سبب وایي څوک ذریعه وایي سبب دې ته وایي چې په مقصد حاصلیدو کې تا سره امداد کوي سبب ارغه شي ته وي چې د مقصد په حاصلیدو کې تا سره امداد کوي دې ته سبب وي لکه بازار ته ځې که نه ډوډۍ لې نو د ډوډۍ په اغشتو کې د سره امداد څوک کوي پیسې دا سبب شو کارخانو ته ځې نو کارخانو ته خو نشې تللی خو چې پلان کوچ کې کېناستې نو دا پلان کوچ سبب شو د چا د کارخانو ته د تګ دا مونږ او تاسو چې دا احادیث وایو د دې د پاره سبب سره دا کتاب کدا کتاب نه په یاد خو مونږ نه شو ویلې قران مجید د پاره سبب سره دا مصحف کدا مصحف نه به مونږ بشر ته ویلې وی نو ما وی سبب ارغه شي ته وی چې په مقصد حاصلېدو کې تا ته دغه کوي ښه فایده رسي د دې وجه نه لار نه ده لار دې تم سبب وي نو ورکړیو من هغه ته د هر یو شي نه سببا سبب اوس په سفر روان شو فاتبع نو هغه روان شو سببا په لاره په سفر باندې روان شو مخ په مغرب داسې داسې روان شو نو تو تو تو تو چې کومه آباد ازمکه واغه ختم شوه او ورپسې بیا دریاب شروع شو دریاب حتی تر دې پورې اذا بلغه چې ورسېد حضرت ذوالقرنین مغرب الشمس پریوتو د نور ته چې هغه کم ځای نور پریوته الته حتی تر دې پورې اذا بلغه چې ورسېد هغه مغرب الشمس هغه ځای د پریوتو د انور ته وجدها نو د اوموند د انور تغربو چې هغه پریوته فی عین په یو چینه کې مطلب دا دی په یو اوبو کې حمیعتن چې هغه تورې وي حمیعه دا په اوبو کې دا توره خټه نی دې ته وي دې نالو ته تاسو وګورئ توره خټه یي دا کم اوبو لاندې چې دا توره خټه یي دې ته وي خو د دې خټې د وجې نه بیا د اوبم تورې ښکاري نو فی عین په هغه اوبو کې حمیاتن چې تورې وي د دې څه مطلب دی ته ته او هغه ځای ته ورسېدې چې نور پرېوته او نور چې دی په هلته په تورو اوبو کې ډوبېده ولې دا هلته یو سوری دی چې نور په هغه ځای کې ورننوځي او بل دا دی چې نور خو چرته دغه کیږي نه ډوبیږي نه چې دا ګراج دی او پکې وردن نه کې نور خو همیشه رواني که دلته ډوب شي سعودي کې خو ښکاري چې سعودي کې ډوب شي نو په دغه کې دغه کې سعودي د مغربي ملکونو کې خو ښکاري ددې دا مطلب دی چې ما وی اباده ختم شوه نو دریاب شروع شو او دریاب بالکل چې تاسو ته ګوره د ځمکې سره واري کله چې نور پناه کیږي دریاب کې نو ښکاري داسې لکه ته به په دې دغه کې ورننوځي د اوبو کې دشتې نه دي دشتو ته چې تاسو لاړ شئ چې هلته مخې ته غونډی مونډی بل څه نه وي اواره ځمکه وي نو دا انور چې ډوبېږي نو تاسو به وایئ دا په دغه کې ننوتو په ځمکه کې نو مطلب دا دی پناه کېده هلته دا د آباد ځمکې کوم آخري حصه وه چې نور آباد ځمکه ختمېده نور دریاب شروع کېده ووجدا عندها او وی موند دا غي سره قوما یو قوم دغه دریاب په خوا کې چې دا باد زمکه وا بس د دې اخیری حصہ وا دلته ومونته یو قوم او دا قوم کافرانو نو قلنا من ورته وی یا ذل قرنین ای ذل قرنین اوس وګوره الله چې چا سره خبره کوي خو د وحی په ذریعه کوي کنه نو ذوالقرنین پیغمبر وکنو روح المانی د قران مجید یو خکلی تفسیر دی هغه وی کان نبی یا دا دغه نبیو وګوره وی قلنا منګ ورته وی چې ای ذوالقرنین نو وینا خو په وحی کیږي وحی خو الله پیغمبر ته کوي عام علما وی چې نه دا دغه نو صالح او کان رجلا صالحا خو نبی نو نو بیا د دې څه مطلب دی وی د دې دا مطلب دی چې د پیغمبر په ذریعہ وته مونږ وې ځکه د وزیر سوکو حضرت خضر او خضر خو پیغمبرو ما ورته وی ای ذوالقرنین ستا خوخه اما ان تعذب یا خو ته دوی له عذاب ورکا و اما ان تتخذ فیهم او یا دا دی چې ته اونیسه په دوی کې حسنا خکل طریقه یا ولا عذاب ورکا او یا اونیسه په دوی کې حسنا خکل طریقه څه مطلب ځنې خلک وي د دې دا مطلب دی چې دعوت د دین ورکه که دعوت قبول نکو نو ان تعذبهم ته ولا دغه ورکه عذاب ورکه وی وه او که چا دعوت قبول ک ایمان وروړو نو اما ان تتخذ فیهم یا ته اونیسه په دوی کې حسنا خکلی طریقه بیا اکرام و عزت وکړه دی یاد خیال لري که ایمان یې راوړه عزت یې وکړه او که ایمان یې را نه وړه عذاب ورکړه یا دا یا د دې دا مطلب دی چې یا ته دوی له عذاب ورکړه فورا یې راونیسه او سرونه تی وه او یا اونی سپدوی کې خکل طریقه خکل طریقه دا ده چې دعوت وته ورکا د دین احکام وته بیانوا دا خکل طریقه ده قال حضرت ذوالقرنین وی چې اما من ظلم هر غسوک چې هغه په خپل ځان ظلم کړي کافر او مغه سي کافر اوسیږي ایمان نه وروړي فسوف نعذبه زر دې چې موږ به عذاب ورکو هغه ته ثم يرد بیا به دې واپس کړی شي پر ورځ د قیامت الی ربه خپل رب ته فيعذبه نو الله به عذاب ورکي دته عذابا نکرا عذاب ناشنا و اما من آمن او هر هغه څوک چې چا ایمان راوړ و عمل صالحا او وی ک نیک کار فله جزاء فله جزاء الحسنى نو وی بد د لپاره بدله خکلی خکلی بدله بی خو ګورې چې احکام وته بیانو دسې احکام وته نه بیانو چې هغه په دوی باندې سختی وسنقول له او زر دې چې موږ به وایو هغه ته من امرنا د حکم زمنګ نه یسرا اسانتیا دا طرف باندې خو سفر وکړو نو بیا دا غړه خلا روان شو مخ په مشرق نو ته ته ته چې دې طرف تم آباد علاقه ختم شوه دلته هم دا دی هلته داسې ځای نشته دی چې غار دی او د غار نه نور روزي مطلب د دې دا دی چې کوم آباد علاقه ختمه شوه او وړاندې دریاب و د انور چې راختنو داسې به راخته لکه تا به وې دا د دریاب نه روزي وجدها نوی مند د انور تطلع چې هغه راخته علا قوم په یو قوم خو هغه داسې ځنګلي قوم و چې نه جامې پیژندې او نه کوټه پیژندل او نه چرته سفر پیژند لم نجعل لهم چې مونږ نو ګرځولې د هغوی دپاره من دونها دې خوا د انور نه سترن پرده نه د هغوی جامې وې نه چرته کې کوټه وه نه چرته سفر و خو لکه د ځناورو چرته په غار کې به ننوتي او ننوتي به که نور اسم نو کذالک الامر کذالک خبر هم دقه سه ولکه چې هغه دا واغه د مغرب خلکو سره چې څنګه معامله د کړې وه هغلته د دوی سره موکړه حضرت ذوالقرنین چې سکول د ټکی ټکی نه ماته دغه خبرو وقد احتنا او یقینا منګه ګیره کړی و بما لدیه پاغه شکم د سره او خبرن خبرو ثم اتبع بیا دی روان شو دریم سفر د مخ په شمال ثم اتبع بیا روان شو سببا پلاره مخ په شمال حتی تر دې پورې اذا بلغا چې هغه ورسېد بین السدین منځ د دوو غرونو ته صد هغه شي ته وایي چې هغه د بل شي دپاره پرده وي مراد ترې غرونه دي داسې چې ورسېد مخ په شمال یو طرف ته هم غر دی بل طرف ته غر دی په دا منس کې دره ده د دې درې د اول خلی ته ورسید چې دی ورسید بین السدین منس دا غدو غرونو ته خو چې په دې دره باندې ورننوځي د دې نه مخکې چې ګوري دلته یو قوم اوسېده وجدا من دونهما وی مونته دی خو د دې دوو غرونو نه قوما یو قوم څه ناشنا قوم لا یکادون قریبا نه وی چې دا قوم یفقهون پوه شوی وی قولا په خبره ده ده دا غوی بیل زبانو د حضرت ذوالقرنین بیل زبانو خو بیا خیر په ترجمان په وجه باندې سه کوشش موشش وکړو سره پوه شو قالو نو دغه قوم وی یا ذل قرنین ای ذل قرنین دا دره وړاندې تللی ده چې په دې دره زی زی زی او دا ختم شي نو وړاندې یو بل قوم راځي چې ډېر دشګرد قوم دی او غل ډاکوان دي سیب د دغه قوم نه مونږ ډیر تنګ یو دا راځي زمونږ مالونم تختی زمونږ بچیم تختی ارس کوي قالو نو دیو وی یا ذل قرنین ای ذل قرنین ان یاجوج و ماجوج یقینا یاجوج قوم او ماجوج قوم دام دو قومونه دي د انسانانو خو داسې دشګرد غوندې قومو عملې به کولې په دوی باندې به راتلل غلاګانې به ته کولې وهل ټکول به یقینا یاجوج او ماجوج مفسدون اغوی فساد کوونکې دي فل ارض پزمکه کې پزمکه کې اغوی فساد کوي هم دغه حمله کوي او دا ډاکې نو موږ لا بس داسې غم ونه کې چې دا دره راله بالکل بنده کې دا غرونه لوړ لوړ غرونه دي په غرونو خو نشي راتلی خو دا یو دره ده دا مصیبت دی په دې راځي نو چې دا دره دې راله بنده کړې وې که نه نو موږ به د دوی نه خلاص وي فهل نجعل لك ایا مونږه وګرځو ستا د پاره خرجن مزدوری علا ان تجعل په دې شرط چې ته وګرځې بیننا په منځ مونږ کې و بینهم په منځ د دوی کې صدن دیوال حضرت زمونږ او د دوی په منځ کې یو پلن ډیم چې تاسو ته وایي یو پلن دیوال د وهي او موږ به د هغې د له مزدوریم درکو چې ته څه غواړې درکو به قال ذوالقرنین وته وی حکومتونه د چانه مزدورې نه لی حکومتونه قوم له مفت کارونه کوي خو صرف دا مراده چې حکومت سره نن نفری نشته نفری تاسو پیدا کې او نور سامانونه به من درکو دله ما ته چې رب کم حکومت را کړی دی او کم طاقت را کړی دی ستاسو مزدورۍ ته زما ضرورت نشته دی خیرون دا ښه دی ستاسو د مزدورۍ نه ټیک د دیوال د لوام خو نفری به ستاسو وي لیبر به ستاسو وي فاعینونی تاسو زما امدادو کې بقوت په طاقت مراد د طاقت نه څه ده نفري سامان به زمای نفری به ستاسو وي اجعل چې زه وګرځوم بینکم په منځ تاسو کې و بینهم په منځ د دوی کې ردمن پلن دیوال ردمن پوخ پلن دیوال څه چلو کو په دغه علاقه اوسپنې وي دا د اوسپنو دا تختې راوړی لکه د خښتو په شان اتونی روړې ماته زبر الحديد ټوکړې د اوسپنې لکه تاسو چې دا د تیګو باره وه دقه سه اوسپنې روړې او د دې اوسپنې د دې تیګو نه باره جوړ کړه غټه اتونی روړې ماته زبر الحديد ټوکړې د اوسپنې دا اوسپنې راچلېدې او دا باره شروع کړه نو دا باره دومره اوچته کړه چې د دې غر او د دې غر څوکې ته داسې دغه شوه ورسېده حتی تر دې پورې اذا ساوه چې د برابروالی وکړو بین الصدفین په منځ دغه دوو طرفونو د غر کې د دې غر طرف او د دې غر طرف منځ کې بالکل سره وار که یو شان دا باره نو په دې منځ کې بیا ولا دا چودونه نو دې کې ولا سکاره کې خودل سکاره دې دغه کې دې اوس منو کې او بیا اور ورک او وی واه وته دا بنه دا بنه وته شروع کړي قوم نو وهل او دې سکرو ورو کو نو دا غونډې دا اوسپنې نه ده دا اوسپنې دا داسې شوې چې تک کې سرې شوې لکه د اور په شان نو بیا وی اوس په دا دغه وکې دا ویلې شوې تانبه نه ده دا په دغه کې نو دی راوړل په بیلرو کې او د پاسه په د سره واړوله دا تانبه نو تانبه به اوسپنه لاندې اوسپنه اور وه دی پې راواړوله بلکل یو چم د دغه جوړ شو له اوسپنې قال انفخو حضرت ذوالقرنین وته وی چې پوکی وته وه بنه وته ولګوي حتی تر دې پورې اذا جعله چاغوی او ګرځاو دا دیوال نارن پشان د اور دا سه تک سور شو لکه د اور پشان نو قال هغه وی آتونی راوړی ماته افرق علیه چې زه ورواړم پاغې څه شی راته راوړی قطرن تانبه ویل شوی دی پې واړوله چې ویړوله نو بیا یخه شوه چې یخه شوه نو بلکل اواره اوسپنې په شان دیوالو فمستطاعو نو دوی به طاقت نه لري ان یظهروه چې دوی راوخیږي په دې ځکه خو خویو په خوی دیوال څوک ختي شي ومستطاعو او هغوی به طاقت نه لري له د دې دپاره نقبه د سورې کېدو قال حضرت ذوالقرنین وی هاذا رحمت من ربی دا دی یو لوی رحمت د طرف رب زمانه خو چې کله قیامت را نږدې شي هم دا دیوال به خود به خود چې دی ریزه ریزه شي فاذا جاء وعد ربي کله چې راشي وعده د رب زما قیامت را نږدې شي نو جعله الله به وګرځوي دا دکه ټوټه ټوټه ریزه ریزه وکان وعد ربي دا وعده د رب زما چې هغه قیامت دی حق حق نو په دغه وخت کې به بیا دا دیوال ختم شي دا باغ زمانه چې حضرت عیسی علی السلام با راکو شوی وي دجال به قتل شوی وي او په شام کې به حضرت عیسی علی السلام وي او دا یاجوج او ماجوج دا شرپسند قوم دا دی خو چې څومره دي دا به ټول را خواري شي په دا دنیا او د حضرت عیسی علیه صلوات و سلام نه بغیرو کی مسلمانانو نه بغیرو کی دا سی وی لکه د میګیان دونه با غنی انسانان دي نو حضرت عیسی علیه السلام به بیا دغه کی خیره دوی ته چر به د دوی نم خلاص کی نو دسی بیماری به په الله راولی وی لکه د چرګ ټوغه کی په یو ځای به دوی مړه شي بیا به دا به د حدیثو ته راشي بیا خطره ده دی چې دا خو بوس بویونه وکي نو بیا به په مرغی راشي لکه د عنقا په شان او دا به یو سیو دی کندو ته او دریابونو ته به واچي بس بیا به پس قیامت نږدې وي ها وترکنا بعضهم او موږ به پریدو بعضې د دوی یوم اذن په دغه ورځ کې چې دا په دنیا را خوارش یموجو چې هغه به ننوځي فی بعضن په بعضو کې دونه ډېر به چې په یو بل کې به وځي او ننوځي ونفخ فی الصور او ورپسې به بیا پوکی وهل شي په شپېلې کې قیامت به راشي فجمعناهم نو بیا به موږ راجمع کړو دوی په قیام فجمعناهم موږ به راجمع کړو دوی جمعا پر جمع کولو سره پر ورځ د قیامت بیا باس بعد الموت شي وعرضنا په میدان حشر کې به خلک ولاړي چې ګوري دی کې به جهنم راشي او یا زره زنجیرونه پکې اچولی شوي وي او دا ملایکې به راکاږي او د جهنم د دا جهنم بچې دی د میدان حشر نه داسې ښکاري وعرضنا جهنم او را مخکې به کوم موږ جهنم یوم اذن په دغه ورځ کې للکافرین د پاره د کافرانو عرضن پر مخکې کېدو سره کم کافران الذين هغه کافران كانت اعينهم چې وسترګې د دوی فی غطاء په پرده کې عن ذکری د یاد زمانه د ذکر زمانه د دین زمانه زما د دین نه د دوی سترګې په پردو کې وي یو ارسه ته غوږ کې خودی شو خو وکانو لا یستطیعون سمع او هغوی طاقت نه لره د اورېدو د حق بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعاو کې یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي صحیح هم د قرآن مجید پوهه راته راکړي ربه د قرآن مجید چې کوم صحیح پوهه ده ته موږ ته راکړي خدای د قرآن مجید اتباع زموږ نصیب وګرځي ربه د قرآن خیر او برکت موږ له دنیا کې راکړي آخرت کې راکړي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې مل اجر ورکی آخرت کې مل اجر ورکی دا لکه نسل زمونږ د پر الله سعادت د دنیا او د آخرت وګرځي الله سره زمونږ په خپل بچو باندې خوشاله کی په خپل کورنو باندې الله خوشاله کی په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ الله د هر قسم پریشانو هر قسم حادثو تکالیفو نه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعا وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران یې رب ته وته شفا کامله ورکړي رب ته وته شفا کامله عاجله وته ورکړي وصلی الله تعالی